خیر فی صفات الله داغي غایه نشته ښه ځان ساتون کې د شرک نه قران هدایت ورته کوي د معاصیو نه بچ کوي معاصیو نه بچ کو قران ورته هدایت کوي زړه د تعلق د غیر الله نه ساتي اللهم طهر قلبي من غیرک د اولی درجه او د وروستنې درجه د تقوا د دې په درمیان کې عرض عریض دی لوی مسافت ته ښه هدل للمتقین بالقوه شو بالفعل شو قران ورته هدایت په دوران د تقوا کې نه دی کړی بالفعل شو د قران هدایت هم په دوران د تقوا کې د ځکه مراتب د هدایت لا تقف عند حد علامات تقوا په تکلیف صبر الله نه با تکلیف نه غواړي ګوره ګران کار دی بی صبری راځي ابتلا به نه غواړي دویم رضا بالقضا او دریم د نعمت شکر او څلورم عمل بالقران تقوا یو ډیر شوه. حدیث دی د بیهقی ابي هريره رضی الله عنه راوي دی طریقې محمدیه دا خ کتاب دی لپاسه په بریقیه د محشی هغه کې زعاف شته غره اذا كان يوم القيامه چې قیامت ورځ شي نو امر الله تعالی منادی ینادی الله پاک به یو اعلان کوون کیتا تدیو جن ابن جریر لیکي چې نور للمتقین د قران قاعده دا ده چې کله یو فرض ذکر کوي او مراد ته نه ټول وي ښه هدل للمتقین د ټول خلقو د پاره هدایتو لیکن چاته فیدا واغستا نو هدل للمتقین او دا تقوا دی سورت بقره کې ډیری پیری ذکر ده کدا سورت سورت بقره وګورئ نو اول نه تر اخره پوری تقوا تقوا ذکر کړي د دیو جن قران کریم کی دی سورت بقره کې 35 پیری تقوا ذکر ده پته ولګی دا چې هر څوک په هدایت قران ته محتاج دی مؤمن کامل ام قران ته محتاج دی د تقوا ډیر دشمنان دي نو تثبت غختل پکار دي کلکواله اوس یو مسله ده او خلک پیش کوي چې تعلمنا الايمان ثم لمن القرآن چې ایمان مخکې ده که ایمان زکړه مخکې ده ایمان مجمل مخکې ده دې کې څه شک نشته لیکن ایمان تفصیلی په غیر د قران نه بل څه زده کیږي نه ښه اجمالا دی ایمان راوړ تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن هدایت تفصیلی په غیر د قرآن نه په بل څه شکه شته دی نه ښه او دا براعت الاستحلال دی چې قران د تقوا نه بحث کوي لار د هدایت خي تقوا خي ماوی صرف دی صورت کی ماده ته تقوا 35 پیری ذکر ده شپږو زینو کې صفات ته متقینو امر بالتقوا ترغیب فواید اسباب هدل للمتقین بقره کې دي تا الذين انعمت عليهم ویلو ها دا الله ته ډیره محبوبه وا نو سورته بقره چې شروع کړو نو پدې شروع کړه نو اوس دې پسې د دو پنځه صفات ذکر کړي الف لام میم اعجاز الذين يؤمنون بالغيب بیان د حالاتو د فریق اول منعم علیهم ما تاسو ته وی چې درې ډلې فاتحي ذکر کړې وي منن کی نه منن کی دوپړق نو د دو صفات اساسیه د هر یوې ډلې درې درې دي د متقینو اساسی صفات اول عقیده دویم عبادت بدنی درم مالی ته عنادیانو ان الذين كفروا چکم انکار کوي دا غون دري صفات دي یو انکار عن الحق كفروا عمدا او دویم تبلیغ په دوی باندې اثر نه کوي مالی و مما رزقناهم ينفقون تشریح ذکر کئی نو ورپسې دو صفتونه چې ذکر کئی هغه په عقیده کې داخل دي یؤمنون بما انزل الیک وبالآخرة هم یوقنون رستو قران کریم چې چرته د متقینو صفت ذکر کړي نو یا به عقیده یا به عبادت بدنی یا به مالی یا به مرکبی الذين هغه کسان يؤمنون بالغيب چې یقین کوي په پټو چیزونو باندې صفات ته متقیانو شروع شو او د قران قاعده دا ده چې یو شی ذکر کوي نو داغي کامله درجه ذکر کوي کامل متقیان دا دي چې پاغو کې دا صفات دي کامل مؤمن معتزله مرتکب د کبائر ته مخلد فی النار وی لیس بمؤمنین ولا کافرین خوارج خارج عن الیمان نو وی دی یو سړی ایمان بالغیبی عقیده یی لیکن اعمال نه یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون نو هغه مؤمن نه دی نو منګه وایو دا حال ذکر کئی مومن دے خو کامل مومن نه دے الذين يؤمنون بالغيب د ایمان نه مشتق دی او دا ماده په قرآن کریم کې ډیره زیاته راغلې ده 878 یا بالمعنى اللغوي یا شرعي که شرعي نو یا اجمالی او یا تفصیلی ایمان اجمالی یا تفصیلی په صيغه د امر حاضر سره قران کریم کې اتلس پیری ذکر یؤمنون بالغیب ولا معنا اعتماد وثوق پښتانه چې ورته اعتبار وي لکه دې په معنی اعتبار نشته اعتبار دی تدی په سله کې راضی اعلی لکه سوره یوسف کې داغي څلور شپېتم آیات هل آمنکم علیه اعتماد کوم لکه چې اعتماد مې کړو په تاسو باندې په بار ضرور د دکې من قبلو مخکې مې هم دا سیت بار کړو بے اعتبار اے تاسو دویم په معنا د تصدیق لغوي او د دې په سله کې اکثر لام راځي معنا شرعي دو طریقو سره مستعمل دی اجمالی او تفصیلی اجمالی مؤمن به نه د ذکر او دا ډیر زیاده یا ایها الذین آمنو سورت بقره نږدې تاسو ګورئ منو یا ایها الذین آمنو کله قران کریم کې تصدیق شرعي تفصیلی ذکر کړي مؤمن به ذکر کړي نو کله مؤمن به په دې مختلفې طریقې دي کله ګڼ کله دوا کله یو نو دلته ټول مؤمن به په الغیب کې راوړ الذين يؤمنون بالغیب غیب جامع لفظ دی ټول اعتقادیات ټول ایمانیات پکې تدي معدده سيزونه يؤمنون بالغیب لکه سورته بقره یو سل شپږ دیر شمایات ایک سو چتیس اللہ اعتقاد جازمه ثابته مطابق للواقع د شریعت په اصطلاح کې لنډه خبره دا ده چې ایمان اعتقاد قول عمل ته ویل کیږي دیو جنا تفسیر چکی چې التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره د کامل مؤمن نخي ذکر کیږي اول عقیده به برابرۍ نو دویم عبادت بدنی نو دریم عبادت مالی اما مرجع د ټول صفات هم دي ته دی ښا دا لفظ د الغیب اټتالیس پیری دی مستاقات دی سلو یو وقت الغیبوبا معنی لغوی دی توی سورة یوسف او د هغې باون نمبر ایات دو پنځوستم زانا لکلی علم انی لم اخنه بالغیب دا اقرار می زکو کو معنی گنی دی چې زما دا خاون پوه شي چې ما خیانت نه دی کړی پیشي شه مطالبه مې کړې ده نور مې سندې کړي یو معنا دویم غیب او د توک خبره بی دلیله سورت کاف دویشتم باویس شیخ ته پنده رحمه الله حکایت شیخ ته شاپور کو چې ما یو ځکه بیان کو یو بډای جړل د لری نه بیا تقریر نه رستو راغله ما یره زما بیان په اثر کو ما ته وی چې زه د اصحاب کاف او د غسپی په نوم باندې ډوړای ورکوم ټوکړه خدا را تو خای چاغي رنگ سو چې زه هغه نمونه سپیتا چو مې من چې مې ګویم تنبوري من چې مې سرای او دیار لسم هغه اشیاء چې پاغي بني دلیل وی مصدر مبنی للفاعل اسباب د علم شته خو د اغین مخ کی غایب او اسباب العلم ما ویلی للخلق ثلاثه وحی عقل حواس دیوال نه خو ټک ټک ټک کی عقل وای چې څوکشته مطلب دا چې په پرده کې پټ پروت و، پرده ترې لرې شوه، په سترګو دې ولید، غیب دی. الله په نبی علیہ السلام باندې وحی راولېږله مخکې پټه وه پرده ترې لرې شوه سبب یې وحی شوه په مقام د انبیاء علیهم السلام کې دا غیب بالمعنى الاضافي ذکر کیږي لیکن دي ته علم الغیب نه وي انباء الغیب وي یو تایید صرف سوره یوسف چې کله ختميږي یو سل دویم کی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا کم چې ذکر شو بعضی خبرونه د غیب دي چې وحی لره سلورم هغه اشیاء غایبه چې پاغي د اړو دلیل نه وي هیڅ سبب د اسباب بکی نه حواس کار نه کوي عقل کار نه کوي وحی نه دي ته غیب بالمعنى الحقيقي وي او دا صفت مختصه د باری تعالی دی غیب بالمعنى الحقیقی صفت مختصه ده باری تعالی د دیو جنا علما یو قاعده پیش کړي چې د علم اضافت غیب تراشی نو دا د الله صفت ته قرآن او سنت کې چرته غیر الله ته عالم الغیب نه دی ویلې شوی عالم الغیب والشهاده سوق علم الغیب مخلوق لره ثابتي حاضر ناظر نو دا مشرک او پنځمه معنا وحي یو راواړه سورته نجم دې ځای کې الذين يؤمنون بالغيب معنا صدا عام مفسرین د غیب د مراد ما اخبر به الرسول فی حدیث جبرائیل حدیث د ایمان چې ورته ویل کیږي مل ایمان بالله آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ایمانیات ایمان تفصیلی شو غیب زکا چې الله او رسول بیان کړی دي مونږ ته پته نه و حسان رضی الله عنه په دې معنی او شعر ویلې دي د دیو جنا سر سید او فرشتي نه مني جنت دوزخ نه مني وی دا سی غلول دی معجزاتو نه انکار کی نوی الذین یؤمنون بالغیب مومن وی دی ته چپټ سیزونه خبری پیغمبر ورکړی جنت مونږ لیکن زمون په عقیده ده چې حق شتا دوزخم یؤمنون ایمان شرعی ایمان بالمعنى الشرعی نو غیب کی ایمانیات نو بعضی تمثیل پیش کی بالغیب تخصیص نه دی بعضی غیب وحی بعضی غیب پزړی منی څوک معنا کوي حال کونهم غائبین نو مؤمن به محذوف وبالجمله غیب مؤمن به دا یا مؤمن به محذوف دا نو منافقان غندین دي چې اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجلی کم